دونکو غلام احمد هاشمي حمید الله حمید محب الله خادم لیک را لغلی او پوښتنه کوي وایي که چیرې یو سړی په روژه کښې د نیولو او ماتولو نیت ونه کړي روژه ونیسي دا روژه یې صحت لري او که نه حضرات عجیبه سوال مو کړو چې روژه ونیسي او نیت یې د نیولو هم نه کړی د ماتولو یې هم نه دا لکه یو سړی دی نه مړ دی نه ژوند دی نه مړ ته دی نه دا څنګه وژنه چې دی نیت نه دی کړی د نیول نیت یې نه دی کړی د ماتولو او دی روژه کوي د سهار تر ماښام دا بنایان هغه بنایي کوي نو نه هغه شی ښکلي دي نه هغه ډوډۍ خوړلي نه خلاص شوی دي اوبه یې نه دي څښلي دا کتاب روژه نه بولي د روژې تعریف زده کوي حضراتو وای روژه ورته ته وایي وای کپ دي د خپل نفس د اشیاء ثلاثه اوسه د طلوع الفجر بیا تر څو غروب شمس معا دا قید ورسره چې خوراک او څښل او خپل د کوروالا سره یو ځای کېدل د هغه وخت چې سپېدې راوچاودلې دا تر هغه وخته چې لمر لوېږي د دغه ځینې شیانو دا سړی بند دی اما نیت به ورسړی که داسې وي چې یو سړی دا ټوله میاشت د روژې نیت د روژې نه لري د سهاره تر ماښامه هېڅ شی ونه خوري نور عمل هم ونه کړي یوه روژه لا روژه نه ده نه ده نه ده ولې د روژې دپاره لکه لمونځ لکه حج دا اسدانیت شرط شرط اضافات شرط فات المشروط کدی چا او دس نوی او دی المنز کی منز راکن د دغه سړي سنت د روزې نو کړی دا کتر ماقام د غسی وچ خله ګرځي روزه نسته ونسته ونسته قضا د روزې پر د فرض عین اعاده د ورځې بقي هر څه کې او مثلا پر دغه گزاره د ورځې پر ځای تیر کړی